یا ایه الرسول نه دا دویمه حصہ شروع شو دا دویمه حصہ چې دا د شپږ شپیتم آیات پوری چلیږي شپږ شپیته 66 نمبر آیات پوری پدې کې بیا دوه باب دي یو باب تر 50 اولنې باب تر 50 آیات پوری دی پدې باب کې سدي نو پدې باب کې ګورئ یو خدا دا چې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخه پکېږي بیا منافقانو او يهوديانو ته زجر دی په لاسو بدو صفاتونو او په لاسو بدو اخلاق باندې چې دا د عقدونو او د عقود مخالف خلق دي نو بیا راته وایي و راشه وسو دا خلق غت عقد چې ماتای کنه نو دا الله په قانون کې ماتای دا الله قانون دا خلق نه مني غت عقد دا دی په قانون دا الله فیصله نه کوي پوښوي په کچرو باندې فیصله کوي او ارادي پر رواج به فیصله کوي دا الله په قانون نه کوي نو راشي دا الله په قانون فیصله وکړي نو دا غي د پاره د درې کتابونه ذکر کړي چې درې کتابونه مرالي ګلو د عقود د پاره او د الله کتاب د فیصله د پاره تورات او انجیل او قران دا درې کتابونه برته ذکر کړي دا غي د پاره په دې مینس کې براغي یو سوال راځي دا يهوديان به مونږ خدا عقدونه پوره کړی دي مونږ خدا الله په قانون فیصله کوو داغه جواب بوته ورکی چې غلی کی نه تر 50 آیات پورې دا چلیږي تاسو ورته ګورئ یا ایه الرسول اول کې ماته په اول کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو رسول الله ته تسلی ورکړي چې کافر ایمان نه راوړي یا يهوديان دي منافقان دي تاسو سره ډوب بوکي نو ته دونه مخه پکېږي په دې باندې دا بکې لګیا به ادارې نور پیغمبرانو سره هم شوی دي او دوی په خپل دي څنګه نو هغه ته مرزونه ته بیا ذکر کوي یا ایه الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحزنک الذين غمجن نکی تعالی را هغه کسان یسارعون فی الکفر چې سکی منډه وای فی الکفر په کارونو د کفر کې د کفر کارونه ډیر په خوشحالي کې او منډه تړلې پکې وای فکر پکې نه کوي چې ګوره دا ناروا دی دې ته نه ګوري دا یو کار شو خو یو صفت دا شو من الذین قالو دا دا کسان ندي چې وای آمنا بافواههم چې دای وای آمنا مونږ ایمان نه وړي خدا خبره بافواههم په خلو باندې کوي ولم تؤمن قلوبهم او نه دراوړي ایمان زړونو زړونو د دوی ایمان نه دراوړي دا دوی مرز شو دا دوی مرز ذکر شو ومن الذين هادو او دا خلق دا هغه خلقو کې مشتا دا په دې امیان منافقانو کې مشتا او دا منافقان من الذين دا کسان نه هادو چې يهوديان دي په يهوديانو کې داسې منافقان پیدا کیږي سماعون للكذب سماعون اوری ډیر اوری دن کی دی قبلون کی دی معنی راضی قبلون کی دی لیل کذب دروغ د خپل مليانو لرا د خپل علماو دروغ اوری پاغي باندې عمل کوي سماعون لقوم او دوی جاسوسان دی لقوم د یو بل قوم آخرین چې هغه نور دی لم یاتو کغی تا ته نه راغلی هغه سوق دی هغه دا هغه یو غټ غټ مشران هغه متکبرین هغه پیغمبر اسلام مجلس ته نه راتلل نو هغه بوتوی ورشي تاسو واوري وکی دی چې سوي نو دوی برار الان دوی د هغه خبره اوریدونکې دي نو چې د هغه خبره اوري د هغه جسان دي يحرفون الكلمه هغه سکار کوي اړي کلمې من بعد مواضعه پس د زایون خپلنا من بعد ما وضع وضعها الله في مواضعها چې الله تعالی هغه کلمې په خپل زایونو کې کې خوتي دي دوی را پاتې دوی بدلی تحریف کوي تحریف لفظي کوي ښا هغه مشران هغه التناس دي یقولون بل خبره کوي وای دوی ان اوتیتم هاذا کچرتا تاسو ته درکړې شو دا چې مونږه درته وایو کله دې قانون مطابق درته فیصله کیدا فخذوه نو قبول کوي و ان لم تؤتو او کله دې مطابق نوا نو فحذروا بیا ځان بچ کوي ځان ته بچ کوي ښا دا څنګه واقعیا وا دا خو وګدا واقعیا دا یو واقعیا دا چې اوس وچ یو خزي یو سړی چې کوم د په فدک کې زنا وکړه نو الته يهوديانو نو يهوديانو چې سوچ کړو وې دې سره څه چلو کو کدا رجم کو کوړې ورکو کدا غې کو کوم سنگساری کو نو د دین یریدل چې دا چې دا مسلمانانو ته حکم د سنگسار توب راغله دی دا چې چې دې ته خبر شي کنه نو موږ باندې بیا تبا پیغور راکړي نو دا چلو کې چې ویلار شي نبی علیہ السلام ته ورشي فیصله الته یوسي فیصله یوسي خو یو خبر یاد لري که د کوړو سزا در کوله خو قبول یې کوي او که د کوړو سزا نه در کوله سنگسار ورو پکانو وشتلو نو بیا یې مقابله وي پوه شئ نبی علیہ السلام ته چراله چې معلومات وکړ نبی علیہ السلام نو هغه خو وعده کړو وعده کړو دواړه نبی علیہ السلام بیا خو بس انصاریږي نو دوی وی زمونږ په کتاب کې خدا حکم نشته لري پوه شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی او زه تاسو ته دا خبره کوم کنه چې تاسو په کتاب کې داشتا وینا نشتا وی تاسو کې هغه یو سړی چې هغه ځوان لکته ځوان دی او هغه چې کوم دی په مخ باندې سپین دی او د سترګې یو سترګې باندې ړوند دی او خلک چې کوم دی نو ورته عبد الله ابن سوریا وای هغه سړی تاسو پیژنې وی او هغه پیژنو هغه زموږ عالم دی وی څنګه سړی ډېر ښه سړی ډېر ښه مولا دی وی خو هغه راولي هغه راوست چې هغه راغی هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وی خاطرالی ویا وی زه تا ته قسم در کوم په الله باندې په هغه ذات باندې چې موسی علی السلام د فرعون د دغه نه بچ کړو پوه شوې د عذاب نه بچ کړو په سمندر کې تاسو دولس لارې جوړې کړې هغه ذات باندې قسم در کوم چې په تاسو غر را پورته کړو هغه ذات باندې چې تاسو په خالی په ورځ کې دغه کړې و غلطي کړې ونه شادوګان او بيزوګان بیا جوړ کړو وی پاغي ذات قسم در کوم چې تورات نازل کړی دی ته وا چې په تورات کې دا حکم څنګه دی عبد الله بن سوریا ویل چې دا اوس کیږي دا چې قسمونه راغل هغه فورن ویل لم په کتاب کې دا ته خلق حکم سنگساره ول دی پکان وشتل دی وی ښا اوس دلته قوم چې کوم د غوسه شوی خدای دې غرق ته پوه شي مستعد عمر چې پتونه کول او تر علی تا مونږ لاله انجو کټه هغه ته مال داسې قسم راکړو ځان لې ریدم چې ما دې ته غرق نشم پوه شي هغه وته ویلی وی خان بیا دا حکم مو بدل څنګه کو ګورئ وی دا حکم مو بیا بدل څنګه کو هغه وی بدل مو داسې کو داس چل شو چې په مونږ کې چې مالدار سړی کله او مخاوري سړی به زنا وکړه نو مونږ به ولګیدو نو مونږ به اغلس چلو کو فوړی بم ورکړ او چې کله با غریب سړی وکړ نو مونږ به پکانو باندې وشتل خو شوي دا کار بم کو په دې کې یو وخت راغی چې د بادشاه د ترزوی څوکړه زنا وکړه نو پاغه باندې مسله رااله نو داغه بار کې مونږ ځان غلې غونته کو پوه شئ ځکه چې بادشاہ په دې رضا نو چې ما د ترزوی ته څور کړی شي هغه د سنسار کړی نو دا غیر اورستو چې دا کیسه مونږ وکړه یو بل ما کورنۍ چې وخت داسې ما خوریزه کورنۍ پاغه کې یو سړی نه وکړه نو مونږه اراده وکړه چې بادشاہ اراده وکړه چې هغه سنسار کی نو هغه را پاسې د یوسف مې سمساري خو شي هغه هغه قبيله را پاسې ده قبيله وی چې تر څو پر د بادشاہ او د تر زوی نه دغه شوی تربور نه سمسار شوی تر هغه پر بل موږ سره نه سمساريږي نو دوی ویل چې راځي یې د تورات حکم خو په خپل ځای خو کی بنو اتفاق به جوړ کو یو قانون به جوړ کو میانځنه په دې خبره متفق شو ودا چل به وکړو چې بس چې چام زنا کول نو بس دا ټول ک غریب او کمالداري سزا به دای چې په خر به سورو او مخبور لتورو پوښ او کوړی به ورکو بس دا به سزا دا حکم جوړ کړو دغه حکم په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حکم باره کې بیا رست راضی او من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چې دا خلک سیدا کافر دي د کفر وجه سره دوی د الله قانون بدل کړو په بدلولو باندې سړی کافر کیږي پوه شئ هغه بیا تفصیل لکه کوم نو داو نو دوی وی ان اوتی تم هاذا کدا در کول شنو وای خلی او کدا نشو در کول نو می خلی ګوري دا نن سبا هم دغه شان حالت ته تاسو ته ویم ها ځان پویا وای دا قران غره په قوانې قصې نه دی ښا مولانا روم وای حاش لله حکایت نیست هی نقد حال ما وتستی خوشگذی پاکی دا الله لرا چې دا غره ته کیسی نه دي چې تواز لا لیلا او د مجنون قصه دا دا اوسانه حالت تا بالکل بداغي مطابق وي ذکر ته واقع راوړي نن هم دغه شان حالت ته څنګه حالت ته ان اوتی تم هذا فخذوه دنیا کې کتاب تو خیال کړي اوس اساسی قوانین جوړ شي دي په دې اساسی قوانینو کې لیکلي چې که شریعت هم قانون جوړیږي کړم د دې اساسی قانون نه بتیریږي که د اساسی قانون سره مطابق راغی خو عقل به که د اساسي قانون سره مطابق نو شریعت به هم نه قبلو ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا نو تاسو ته یو مثال درکم بے نظیر په پاکستان کې د خلا او وزیر اعظم په پاکستان کې کنه دا چې کله په وزارت عظما باندې رااله نو یو عالم لګیدو هغه یو څه احکامات دي کې شریعت والا چې احادیث کې راځي چې خزه ته حکمرانی نشته خوش وي نو چې کله هغه پیش کول په پارلیمنت کې وی چې دا واخلي هغه ویل دا په داروله پارلیمنت کې د بحث دا خو نه چې دا به قانون شي د بحث د فارم نه منزوري دي ولی وی دا د اساسي قانون سره خلاف دي اساسي قانون کې راغلي چې خدا او سړی یو برابر دي څنګه چې سړی حکمرانی کولی چې خدام داسې حکمرانی کولی شي لہذا او په دې کې راغلي چې خدای نشي کولای مونږ دا نه اخلو ان اوتیتم هذا فخذوه کده دې اساسي قانون مطابق دا تراغه قبول کړي و ان لم تؤتوه کله دې خلاف راغې نو فحذرو ځان ته بچ کې بیا مخ بیا مخ قبلوي دغه ته ویل کېږي کفر په خبره ورته دې کنه و ان لم توتوه او که چرته در نکړې تاسو دغه شانتي نو فحذرو بیا دې ځان بچ کې و من يريد الله هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته د گمراه کولو داغو فلن تملك له من الله شيئا نو تب اختیار اون لري اغلرا من الله د بچ کولو د عذاب د الله نشي ان هیڅ قسمه هیڅ قسمه به ته د عذاب او د گمراهی نه بچ نه کې دا عذاب گمراهی پر راضی اولائک الذین دا کسان دی لم یرید الله چې اراده نه کړی الله تعالی ایو طهر قلوبهم چې پاک دې هر نرځي اے دای وم صفات شو وم بد قباحت دا دے دا پلیت تی زړونه پلیت وګونه پلیت جبه پلیت دا مکمل سر سر نواله تر خپو پر دا ټول پلیتان دی ولی زکه چې الله وی زین پاکم ما اراده نه کړی دا داسې خبيسان دي چې زوین کی ویری پر خباست کی خا لهم فی الدنیا خزي خاص دوی لپاره په دنیا کې شرمېدل دي ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او خاص دوی لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی سماعون للكذب بل مرض په دوی کې وګوره سماعون دوی وک کې خودون کې دي للكذب دا بل معنا کوم ګوره وخت یې بل کړي وا سماعون دوی قبلون کې دي مخکې مې ته کړي وا للكذب د دروغ د خپل علماو اوس بل معنا کوم سماعونا دوی وکی حوزن کی دی للکذبی د دې د پاره چې پتا دروغ جوړ کی بل ورځ راشي تقریر کې کینی نو چې لار شي نو وی مولا ته پدا ته مکمل الټا کړي خبره څه دي الټا کی د دې د پاره دی راغله دی فان جاءوک خا او فان جاءکالونا بل صفته وګوره اکالونا او ډیر زیات خورون کې دي اکلون نه ده اکالون سم ترې شر ده پوښوي ډیر زیات خورون کې دي له سخت د حرام مال سخت څه شي دی سخت اصل کې وای استیصال ته یو شی د بیخ نه وال خو سخت اصل کې هغه مال ته وای کنه بعد وای چې پرشوت سره واغستې شي دا وای نشاپوری خه تعریف کړی دی هغه وای هر هغه مال چې تی په داسې طریقه واخلې چې ته په شرمېږي چې دا ما په ساغسته دی خبر اورته دی کاغه تا پرشوت غستې چاته ویل چې ما رشوت واغستو کاغه تا په سود غستې چاته ویل چې شرمېږي پیلا که هغه مال چې کوم دنه تا په ګیره خرول وغه وي غستې وای ته به شرمېږي نو دا ټول چیز نه سدي وای دا اکالون لسحت کرا دي ښا دا ټول دي پکې فان جاءوک نو که چرته دوی راځي تا تفحکم بینهم نو فیصله وک په میان د دوی کې او اعرض عنهم یا مخواړه ود دوی نه اے یا خو ته د الله په کتاب فیصله وکا یا ستا اختیار دې مخ ته واړو چې دای دستا سو فیصله نه کوم خندیران خو شوی مې کو وتا و ان تعرض عنهم او که چرته ته مخ واړې د دوینا فلن یضروکا نو هرگز به تکلیف در نه کی تا ته شی ان هیڅ قسمه تکلیف هیڅ نقصان دې نشي کوله تا ته نشي ویل چوره تیر لا اخلاص و ان حکمتا که ته فیصله کې فحکم بینهم نو فیصله کو په میان د دوی کې بالقسط فعدل فانصاف باندې په قران او سنت دغه عدل او انصاف دې ول ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی خوخی عدل کوونکی انصاف کوونکی اوس وی وکيف يحكمونك اوس دا زجر د دوی ته او هغه یو کتاب ذکر کوي چې دوی تا ته فیصله نه راوړي ولی نه راوړي ځکه چې دوی په خپل کتاب کې فیصله موجود دي هغه نه مانی نو ستانه به څنګه قبول کی چې هغه د خپل کتاب والا نه مانی نو ستاره به سو مانی وکيف يحكمونك او سرنګ بدوی پس د دینا چې په کتاب کې ثابت دي و ما اولایکا نو چې کله د کتاب ثابت مسله ده ثابت قانون دی او دې د اغینه مخ اړای مخ اړول ما تاسو ته وی ګوره یو سړی غلطیو کی نغی باندې ګناګار شي خو یو د اغی متبادل قانون جوړ کی نو دا مخ اړول دي نو چې دا کار کوي نو الله وی و ما اولایک بالمؤمنین ندی دغه خلق مؤمنان دی د خپل کتاب منون کې ندی ان انزلنا التوراۃ اولنې کتاب داغي او صفات بیانې چې اولنې کتاب د عقود کتاب او د قوانینو کتاب تورات اوس ورته وای دوی خپل کتابم نه مني خو دوی خپل اسلاف او مشرانم نه مني چې هغه د الله په قانون فیصله کوي وګوره ان انزلنا التوراۃ یقینا موږ نازل کړو تورات فیها باغی تورات یهودن هدایت و نور نورناوا هدایت څه شی و یهودن عقاید پکې و نور او رناوا احکام پکې یا بعد وی هدن هغه کې احکام او نور نو دلایل د احکام د دوړ معنی چې څنګه کې يحكم به النبيون فیصله به کولی په دغه تورات باندې پیغمبرانو الذين هغه پیغمبران اسلمو چې همیشه تابعدار د قانون د الله معنی بدا کې همیشه تابعدار د قانون د الله فیصله به چاته کولی للذین کسانو ته هادو چې يهوديان دي هغه په میانس کې به فیصله په دې تورات باندې کولی ور ربانیون او بل هغه خدای خدای خلق و فیصله کولی والاحبار او هغه غټ علما و فیصله کولی په دې کتاب باندې ربانیین ربانی هغه عالم چې دا هغه زهد او تقوا په علم باندې سی وای او احبار هغه علما چې دا هغه علم په تقوا باندې سی وای یو تقوا په علم سی والا دی یو علم په تقوا سی والا دی خدی بمستحفظ من کتاب الله دوی ولی په دې قانون باندې فیصله کولی بما په سبب د دې باندې استحفظو چې حفاظت غوښته شوی او د دوی نه من کتاب الله د کتاب د الله چې د الله د کتاب د تورات حفاظت به تاسو کوی حفاظت سره په هغه باندې فیصله کول ها ګوره نن د قران خپل حفاظت یو د حروف او د الفاظ د غشتره خو لیکن چې د علماو باندې کوم حفاظت فرض دی غنښتره د الله په قانون فیصله نکیږي پوه چې فیصله خلکو خپل خپل قانون جوړ کړی لما استحفظوا په سبب د دې باندې چې حفاظت وخته شو من کتاب الله د کې د دین د کتاب د الله دیو سی یو وجه دا وځکه په دې فیصله کولی بل وکانو علیه شهدا بل وجه دا و چې دوی ځکه فیصله پاغي باندې کولی چې ودی علیه په دې تورات باندې شهدا او علما دوی په تورات عالمان فلا تخشوا الناس نو تاسو مې وې شو دوی ته دی بنی اسرائیل ته چې مې یریږي د خلکو نه چې تورات بدلوي داغي مقابل قانون جوړوي پوه شو کنه نو مکوي دا دا یاره مکوي واخشونی زمانو یریږي ولا تشترو او ماخلی بی آیاتی په بدل د آیاتونو زما کې ثمنن قلیلا مال لد د دنیا دا کار باندې کوي چې تاسو آیاتونه خرڅوي او دا چې کوم د فتوی بدلوي په روپو باندې قانون بدلې په روپو باندې دا کار مکوا ومن لم يحكم بما انزل الله وسوسه وي غسوک چې فیصله وکي فیصله اونکي بما انزل الله پا قانون باندې چې الله نازل کړی دی فاولائک هم الکافرون نو دغه خلک پورا کافر دي دا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دا چې غبل تور سره نبی پر ادم باس په کوم لکھا وكتبنا عليهم نو دلته اهل کتاب وی وی ته مونږ تواجه ته عقود نه مانی مونږ خپل کتاب منلې وی خپل کتاب په قوانینو کوم فیصله کړې دي الله ته یو فیصله دي کړې دي د قصاص په سره تاسو نه بدل کړي وګورئ وتا وکتبنا علیهم او لیکلو لیکلو مون پتا سبحانه پرس کړو مون پتا سبحانه پیا په دې تورات کې څه شي څه حکم ان النفس بالنفس چې نفس په بدل د نفس کې قصاص کیږي به یو نفس په بدل د بل نفس کې بل والعین بالعین او سب کیږي وتقفع العین او وباسل بچی سترګا بالعین په بدل د وباسل د سترګې کې والانفا او یجدع الانف او دغه کول بشي کټ کول بشي پوزا بل انف په بدل د کټ کولو د پوز کې ول اذن و یقطع الاذن او کټ کول بشي اذن وق بل اذن په بدل د کټ کولو د وق کې وسن و یقلع السن او وباسل بشي غاخ بسن په بدل د وباسل د غاخ کې ول جروح او نور زخمونه چې دي قصاص ذات قصاص د قصاص والا دي هغه کوم بدل چلیږي هغه تفصیل بیا په فقہ کې راځي دا مونږ وي په تورات کې لیکلي ودی تا پوښوي لیکن دې څه چلو کړو دی هغه قوانین بدل کړخه نفس بن نفس راغلو چې هر څوک یو دغه یو سړی دی مسل يهودي دی په هغه زمانہ کې غي مسلمانانو مسلمان دی هغه قتل شون دا هغه بدل کې ببل سړی قتل کیږي خو دوی بدل کو څنګه بنو نذیر د پاره دی د بنو قریظه نه دغه اخسته او قصاص غستو خود بنو قریظه او د پاره یې د بنو نذیر نه ناغستو وینه دا غټ خلک دا سړي د په قبیله او چتا دا د دې سړی قیمتي دی دا غوینه دا رنګ دیت په دوی کې بالکل نو دوی دیت رایت کړو خو چې دیت مونږ ته جایز دی ته نو جایز دا بدلونه دی وکړل ښا الله وی تا ته خدا بدلونه کړی دي فمن تصدق به نو هغه څوک چې صدقه او کې به په دغه قصاص سره را پاتې دو د مقتول وارث ته وجل شي سړي وارث ته هغه زمانه ته بخله دی یا فمن تصدق به هغه څوک چې صدقه وکي فخپل به په دغه قصاص باندې خپل چار نه لاس ته کټ کړي هغه چې د بس پر د مزین نه کټ کوم تنه فهو کفاره له نو دا کفاره د ګناونو دا او من لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله نه کوي بما پاغه قانون باندې چې الله نازل کړی دی فاولائک هم الظالمون دا کسان لوی ظالمان دي وقفینا علی آثارهم در دویم کتاب وګور دویم کتاب سره انجیل ښا الله وی انجیل مم د عقود کتاب نازل کړو اغم دوی نه منلې صحیح شو وقفینا او تابع میکړو رست میراو لګ علی آثارهم په نقش قدم د دې پیغمبرانو باندې دغه نور پیغمبران چې تیر شو دا غي په نقش قدم باندې مطلب دا د انجیل له تورات تابع وو بی عیسی ابن مریم راو ملي عیسی ابن مریم مصدقا چې تصدیق کوونکو لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د نمک یو من التورات چې هغه تورات او د تورات تصدیق کو دا غي موافق او اعطیناه الانجیل او ورکړو موږ ته انجیل کتاب فيه چې په دې انجیل کې مهدن احکام او نور او دلائل داغیو ومصدقا او دا عیسی علی السلام یا دا انجیل چې وو تصدیق کوونکو لما دا هغه کتابونو بینه دا هغه کتاب بینه دی چې د مخ کې من تورات چې هغه تورات وو د تورات څخه کولو دا هغه تصدیق کولو ها یعنی دا هغه سره موافق په ډیرو احکاماتو کې دا وسره وو خو دوه پیری مصدقا مصدقا وی نو که دواړه پیری یو پیر عیسی علی السلام سره لګي یو پیر چا سره لګي انجیل سره لګي یا دا چې دواړه کې عیسی علی السلام سره ولګي نو بیا عیسی علی السلام د بما پاغ قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړ دې فيه په دې انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله ونه کی په هغه قانون باندې چې الله نازل کړ دې فاولائک هم الفاسقون نو داخلك فاسقان بی دین دي دا تر دې پوری دو کتابونه ذکر کړل چې په دوو کتابونو کې ما د عقود مسائل هغه ذکر کړو خو دې اهل کتاب او يهود او نصارا او څه کړو هغه نو منلی دا درته ذکر کړل اوس د دې دا غوړې دا خبره ووري دلته کې دا من لم يحكم بما انزل الله من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون کاش کې وخت ونه پدې مې ته بیا سم تفصیل کو اصول کې په سنا ته تفصیل مونږ کړو خو هغه پوره تفصیل نه والته مونږ خلاصه ویلې و خو شي التما بیا اصول کې لیکلي دي پوره تفصیل سره بیا دا مسله را نقل کړی دا دا یاد ساتي چې ګوره یو د الله تعالی په قانون باندې فیصله کول دا کفر دی که حرام دی که ناروا دی کم صورت د کفر دی کم د حرام دی کم د دغه دی نو ګوره دا یاد ساتي چې یو خبره ووري چې د الله تعالی په قانون باندې فیصله کول خو واجب دي فرض دي وانحکم بینهم بما انزل الله وليحكم اهل الانجيل اوامر دي کنه امر د فرض سوي فرضیت وي فیصله به د الله په قانون کې سرخسی په مقصود کې لیکلي دي وای اعلم ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله واشرف العبادات لاجله اثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافه فقال اني جاعل في الارض خليفه وای پوه چې د الله په قانون باندې فیصله کول دا د فرایض کې د قوی ترین فرایض نه دي او په عبادت کې د اشرف ترین عبادت نه دي د ایمان نه پس د ټول نه غټ فرض داده او غټ ایمان نه غټ دغه کوم دنو هغه داده اوس دا خو یو خبره شوا چې فرض دي د الله په قانون فیصله کول دویمه خبره دا ووري چې د الله د قانون خلاف فیصله کول حرام دي څه دي حرام قطعی دي ورخه ناروا دي په هر صورت ناروا دي اوس دا خبره چې په دې آیات کې چرارل چې ورته کافر ویل چې د الله په قانون فیصله ونکي نو دا خلک سدي کافر دي یو کو دي دا کې دا وی چې ومن لم يحكم بما انزل الله چې د الله په قانون باندې فیصله ونکي اوس په بل قانون وکړو کوي نه کړه غیر ته ذکر نه کړو هغه جانب ته چې التفات کې هغه بیا بیا مسله ده چې وی نه کړو دا کافر دی چې وی کړه په بل باندې نو بیا بس چلی بیا خو به خود ته پیری وای خو اوس راشي ګوره دې کې قاعده ده کې داسې نه یو په دې لکه د خوارج استدلال دي خوارج خو لنډ دقیقه راغسته ده هغه وای من اذنب ذنبا فقد حكم بغیر ما انزل الله سوک یو ګناه کی امام رازی وای خوارج دا وای چې سوک یو ګناه کی نو بس هغه حکم بغیر ما انزل الله کو او من حکم بغیر ما انزل الله فهو کافر نو بس هغه کافر دی هغه ټول ګناګار وای کافر او هو دا خو ډیره ګرانه کړه ټول خلق لاړل چې شو کافر شو دا دا دا د خوارج رائے دا غلط رائے دا باطل رائے دویم نمبر اهل سنت والجماعت دی غوی په هر ګناه باندې سړی نه کافر کوي خدا یاد ساتي چې په دې ځای کې دوه قسمه کفر دي څو قسمه کفر دي یو ته کفر دون کفر وای ته ورته وای کفر دون کفر امام بخاری کې براش امام بخاری باب قائمای باب کفر دون کفر باب د بیان د کفر دون کفر کې کفر دون کفر کبیره ګناه ته ویل کیږي هغه ګناهونه چې هغه کفر ته سړی راځي نو هغه ته ویل کیږي او یو د کفر اکبر چې پاغي سره مکمل د دین نه وځي او کافر شي خدای په طلاق شي مرتد شي دغه ځای لیکيږي نو ګورې د آیات ساتي دوه قسمه کفر شو چې دا دوه قسمه کفر شو او صورتونه د آیات ساتي چې کفر دلته کې حکم هم دوه قسمه دي سو قسمه له حکم حکم او فیصله دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي حکم خاص او بل ته ویل کېږي حکم عام حکم خاص او حکم عام حکم خاص ګورې ورونو دي ته ویل کېږي چې قاضي ته دې قانون د الله تعالی قانون دی خبر ورته دې کنه قانون دې چا قانون دی د الله قانون دی فیصله د الله تعالی په قانون باندې کوي خو کله کله ورته یو سړی راغی خپل نو چې خپل دې نو په هغه کې دې ولګي نو لګا خو دې خو یا چې کوم دنه مطلب دا دی چې یو سړی وته رشوت راوړ وره کوته چې قاضي ته دا ونی سکنه خو چې قاضي ته هم نه چې غلې لاندې کړي چې لاندې کړي نو فیصله بدل وکړه سړی بری کولان کې سړی مجرم پوه شو کنه یا د سړی برخه نه کیدا او د ورله ورکړه نو په دې کار باندې قاضي څه سره ګناګار دی په لوی ګنا سره او کافرو نه دی ګوره کافر نه دی دې ته ویل کېږي حکم خاص خو د دې حکم خاص په پته ځان لک پوهه کې حکم خاص داسې نه چې دې داسې وای چې د خیر د نن به یو ورستو کما فیصله د لاډ میکاله په قانون کوم ته یو فیصله هم دا وکړه چې د لاډ میکاله قانون په کې به تور دلیل پیش کړم دا کافر دی بیا خبر ورته دي کنه نه نه دا داسې دا حکم داسې دا چې مثال کې تور پر دلته دوه کسان دي مثال په چانو شو ورکول بیا خپکیږي نو دوه کسان دي دا یو کس ولګل دی بل نه اغلا کړی دا دی بل کی داوو کو چیرې د زمانه اغلا کړی دا چې کله فیصله رااله نو په فیصله کې زه ولګی د ما داس چلو کړو چې دا یو ملګری دی یا یې روپۍ را کړی دی یا مې رشتہ دار دی نو د سره مې داس چلو کړو چې یارا تاسو په گوايو کې دوه کسان په گوايو وکړه خا دا تاسو څنګه چل کړو هغه ما داس چل کړو چې دا شی دغه ځای پروت هغه ځای نه واغستو داس چل نه صحیح شو زه ولګېدم ما داسې ولیکل چېرې دې سړي کو په حقیقت کې غلا نه ده کړې پوه شو که نه حقیقت کې خو غلا نه کړې خدا چلې کړې چې په دوکي سره دې سړي نه راخې غسته دي نو چې په دوکي سره غسته لهدا تعذير ور کلاس نه کاټو پوه شو ګوره دلته کې ما څه وکړو په دې قضیه کې مې بدلون وکړو دا الله په حکم کې مې بدلون رانوستو دې ته حکم خاص وای حکم عام دا د ورونو دا ووري چې قانون بدل قانون څه کی بدل کی چې کله قانون بدل کړو نو ګوره دا یاد ساتي من بدل دینه فقتلوه حدیث مبارک کې راځي قطعی حدیث متواتر من بدل دینه فقتلوه څوک چې دین بدل کی نو قتل یې کوي قتل کم قتل ارتدادن دی اوس دین بدلول کاغه کلی بدل کو کو جزئی بدل کو که یو جز د دین بدل کو هم په کافر کیږي او که ټول دین بدل کو هم په کافر کیږي ټول دین څنګه لري یو سړی يهودي شو یو سړی عیسائی شو جز د دین څنګه بدلی مونږ د سلور رکعات په دې جمعه کې مونږ کیږي د ماسپخین دا سړی ولګي د اعلان یو کې سبا د ماسپخین نه به مونږ 15 رکعات مونږ کوو دې سړی ته مونږ وایو رور لاړې د اسلام نه وتی کافر شوی ولی تا د الله دین بدل کو هغه ما خو زه خو مسلمان ما دا کلمه وایم نه د دین یو جز د بدل کو که بدل د نکړو دلته من بدل دینه راغله له مطلق ته المطلق یجري علی اطلاقه چې په یو فرد ولته عمل وکړو بس لاړې ته پښې پوه دک شانت کې د غل د غلا لاس کټول دي دا که څنګه دغه دین دی دا دا دین دی دین په خپل ټول اجزاء کې په شکل د کلی متواتی باندې دی نو ټول یو برابر دي نو چې په منځ بدلول سلور رکعات پنځه کول په دې کافر کیږي نو چې یو سړی ولګي چې د غل سزا لاس کټ کول دي او دې را پاسې د دوه ویل چې نه خیر دی مونږ بوله درې کاله قید کو نو د دین بدل کو د دین بکټي ورته دین وای هم او که دین ورته نه وای هم ها ورکته وای کنه دې ورته دین نه وای او چې دین ورته نه وای چې دې سزاګان ته څوک دین نه وای هغه بیا کافر ده او څه کنه نو بیا په دې باندې څه کیږي بیا کافر کیږي ولې دې سزا ته دین نه وای دا خو د الله تر طرف نه نازل شوی سزاګان دي نو ګوره په دې ځای کې بیا یاد ساتي په دې ځای کې څو کفرونه دي خدای یاد ساتي یو کفر خدا دی چې سړی د الله د قانون نه بغیر په بل قانون فیصله وکړه او د دې الله د قانون نه د چورلټ انکار وکړ الله اس نه دي نازل کړي دا څه خبرې دي نو دا سړی سره دا سړی کافر دی یو خدا کافر دویم نمبر سره هغه کافر دی چې د الله په قانون باندې فیصله ونکړه په خلاف قانون باندې فیصله وکړه خدا چلی وکړو چې د الله د قانون په باره کې دا ویل چې ټیک ته د الله قانون باندې فیصله کو نه کړه خو وایي د الله قانون فرض نه مني فرض نه مني قانون مني چې بالکل قران کې دا راغلي دي خدا ته لازمه خو نه چې خامخای په دغه کوم نو دا سړی کافر دی ولی ځکه دې دغه منکر د فرض دی او تاسو فقہ کې ویلي دي څوک چې انکار د فرض د فرضیت نه کوي کافر کیږي په لګانه نو بیا په دې باندې په دې صورت هم کافر کیږي په دریم صورت دا سره ملګرو چې یو سړی د الله د قانون په خلاف باندې فیصله وکړه خود چې کوم دنه د الله د قانون د مخالف قانون دای غوړه وګڼه ته وګڼه بهتره وګڼه ها بهتره داسې وګڼه چې وی ویل چې دا اوس د زمانه مطابق او شریعت لري مړه ته په شریعت فیصله کې او شریعت باندې کله سره سر ته رسیږي دا د زمانه سره مطابق قانون دار او فق بالمصلحت دی نو دا سره هم د امام نوزی ورخه علوسی لیکلی تفسیر روح المانی کې نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن تلك الاصول ما هو بين المخالفه للشرع منها متنقصا لها به بالکل دا هغه سړی په کفر کې بول توقف نه کوي حالوسی تفسیر روح المعانی زموږ د مذهب معتبر کتاب دی هغه دا هغه سړی په کفر کې به توقف نه کوي او درېږي وته کنه چې کم سړی ولګېدو او هغه د الله د قانون مخالف قانون بهتر او غاڼو او غوړې او غاڼو پوه شو کنه غوړې غاڼو تاسو وو چې دا څنګه وي نو دا خو دغه شانتیم کیږي په قضیه په فیصله کې کیږي او دا موجوده قوانین چې کم خلکو راوستي دي تاسو ګورئ هغه یې غوړه غني څنګه غوړه غني دا به تاسو ته ویم کنه چې آئین سره کې ستا کوم شریعت بل مخالف راغی هغه تاسو ته ما وخت وی هغه نه قبلې هغه له ترجیح ورکړي کنه ورکړي آئین ته اساسي قانون ته ترجیح ورکړي دغه رنګ تاسو دې صورت ته وګورئ چې په دې صورت کې غوړه غني چې د دوه قسمه عدالتونه جوړ کړي یو ته شرعي عدالت وي شرعي کورټ او یو ته سوي سپریم کورټ وي ستره محکمه د ستره محکمې بالا دستی په شری کوټ باندې د بارا ده پوه شو کنه ته وګوره کم یو ته ترجیح ورکړه د الله قانون ته مخالف قانون ته مخالف قانون ته ورکړه اسلامي نظریاتي کونسل جوړ کړی دی هغه وای د څه کوي دی وی په قوانینو کې چې کوم شریعت خلاف خبر دی هغه او باسي او بیا پارلیمنت ته پیش کوي خو په کوم شکل پیش کوي په سفارش په شکل باندې سفارش بیا د هغه سفارش چې چاته کیږي دا هغه خوخه د کمنی او کینه منی نو په ایمان وایا اوس پر د سفارشی اداره غټه شو دا او چې د ترجمه ملاو شو کله پارلیمنت ته ترجمه ملاو شو پارلیمنت ته ترجمه ملاو دا د دغه ته ادارې ته ترجمه نه ملاو دا صورت سره دا د غوروالي غ صورت ته دی وجنا تاسو کو اوریدلی شپږ در سفارشات اسلامي نظریاتي کونسل پیش کړی دي او هغه باندې دا غور نه شوی ښا دومره توجه ورته نه ورکړي او دوی وی دا اسلامي ملک ته او دا اسلامي نظام دی نو دا دغه صورت شو دریم صورت دا دی ګورئ چې د الله تعالی د قانون نه بغیر بل قانون چې کوم دی هغه اومني خو هغه قانون د بل قانون باندې فیصله وکي خو دا قانون د الله د قانون سره غوړې ته نه ګڼي خو برابرې وسره وګڼي ته وګڼي غوړې نه ګڼي خو برابرې وسره وګڼي وای مړه دام قانون دی دام قانون دی که دا وای که دا وای ته فکر یو فیصله کې تاسو خو خلا پوه شئ دا اختیار پکې ورکول څه دي دې ته مساوات دغه درجه وایي دا هم ګوره د کفر په اقسامو کې علما شمار کړی دی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون کم خلق چې پر رب باندې کافر وي هغه رب سره برابر والي کوي دا ته د رب قانون سره خلق برابرې نو دا صورت هم چې کوم دا هم د کفر او د ناروا صورت دی پنځم صورت دوی د کفر او د ناروا دا ذکر کړی دی چې د الله د قانون نه خلاف فیصله ته وکي او بیا راپات وي دا د الله قانون دی خو څه کنه لکه اوس موجوده نظامونه موجوده ملک کې کفري نظام جاری دی او دوی د اسلامي ملک دی خو څه کنه دا کار چې وکي نو دغه وای امام ابوبکر جساس زمونږ د مذهب په اصحاب الترجیح کې دی هغه وای من حکم بغیر ما انزل الله مخبرا انه ما انزل الله فقد كفر سړی چې د الله د قانون خلاف فیصله وکي او خلق ته دا کار کوي چې دا ما د الله په قانون فیصله وکړه دا سړی سره د ایمان د دایره نه وته دي دغه صورت بیا د کفر سره کفر اکبر دی د کفر حقیقی دی بیا شپږم صورت دا دی چې د الله د قانون نه په خلاف بل قانون فیصله وکي خدا فیصله جایز غني څنګه غني جایز غني جایز غني څنګه دي پاغي باندې روپۍ اخلي د الله د قانون په خلاف باندې او ته وای وای مړه د خپل بچو لاله له روزي ګټم جج دی خو څه کنه دا په موجوده دغه کې الکه ته د الله په قانون په خلاف دی سړي کې او پاغي باندې ته حلال روزي څنګه ګټي د دې باندې ته روزي ته روزي ته حلال وای دا ته دا جایز ګڼي دا چې جایز ګڼل سړي دا کو پر دی شپږم صورت وم صورت علما ذکر کړی دی هغه دا دی چې د الله د قانون په خلاف باندې متبادل قانون جوړ کی څه جوړ کی متبادل قانون جوړ کی نو په دغه متبادل قانون جوړول باندې دا سړی څه کیږي دا کار کیږي ځکه متبادل دا بدلون بدلون راغی لکه دغه يهوديانو باره کې ما تاسو مثال درکړو وختي چې هغه ولګي د اتفاق وکړو چې دا یو قانون جوړو چې غریب مالدار پکې یو برابر شي نو قانون متبادل جوړ کړ الله تعالی غي تکاثر ویلي هغه ته ویل دي هغه په کې په طریق اولا بیا یاد کې داخل دي چې دغه خلک کافر دي اوس هغه ته کافر وې په کفر حقيقي سره سره د دې چې ګویا هغه په تورات کې نو بدل کړي ښا تورات کې نو بدل کړي ځکه چې کله چې نبی عليه الصلاه والسلام ته تورات راوړي نو تورات چې لوستل شروع کړل نو عبد الله بن سوریا یا بل هغه داسې پاغه آیات باندې څه کې ګوتې پکې خو دي او آیات برو اعلان دي عبد الله بن سلام هم مکی يهودي مسلمانو بیا صحابیو هغه ته تر لاس لک پورته کا لاس یې پورته کړو فاذا هي آیه الرجم تلوح نو ناشتا په هغه درجه مول آیات سو هغه پلکېدو ښکارېدو هغه ولید ولادي ولیدو خو شوي نو په تورات کې نو بدل کړي خو په خپل قانون کې متبادل چې کوم دنو هغه جوړ کړو نو متبادل قانون د قانون بدلول چې کوم دي دا بیا لیکلي په دې باندې بیا فقها او علما او ډېر خیر څخه تبحثونه کړی دي زاهدی کوثری لیکلي دا موجوده قوانین چې دي وای په دې کې چې څوک دا قانون جوړی او دا قانون اختیاری نو دا سره کافرون دی او د باندې خدم خرا دغه طلاق ده او وای ذبیحین چې کوم دغه نه جایز اگر چې ځان ته مسلمان وي اگر چې دې سکی ځان ته مسلمان وي دایې کوثری د حنفی مذهب په لوی علماء کې راځي دغه رنګ مصطفی صبری لوی شیخ الاسلام او د عثماني خلافت ټول ترکی والا د احناف ده نو په دې کې شیخ الاسلام بیا غریب تختی دوی چې کله د سکولستان حکومت راغی هغه په دغه حکومت باندې دغه فتوا ورکړه چې دوی متبادل قوانين جوړ کړي لہذا دا سړي وی دا چې کوم دنو دا د اسلام نه وتلی دي او دا د اسلام نه دغه دي خارج دي ښا بیا راځي نور ځای په دغه ته بیا کلام کوما خدا و چې مختصر مې زکه وکړو چې وخره تر نشته دې غني په دې مره ته پوره تفصیل کول دې مسله ان شاء الله تعالی بیا ته بل وخت مکمل او پوره تنقیح سره ورته بیا اتلس ورځې کلاس بیا په دې باندې کیږي کم از کم هغه بیا پوره تفصیل سره سره ته وکړو ان شاء الله وانزلنا الیک الكتاب بالحق اوس دریم کتاب دو کتابونه د عقود ذکر کړ کنه یو تورات شو یو انجیل شو اوس دریم کتاب د عقود قران دی زبور پکې نه ذکر کوي ځکه زبور کې صرف فضایل خو باقي کې ذکرونه او باقي کې دعاګانې وي باقي کې مسائل نو فیصله پکې نه وي وانزلنا الیک الكتاب او موږ نازل کړی تا ته کتاب بالحق چې مشتمل دی په حق باندې یا بالحق د پاره د ظاهر اول د حق مصدقا کی تصدیق کون کے دے موافق دے لما دا کتاب سر بین ہے دے یہ تو وقت کر دے من الکتاب دے کتابوں نا ومهيمنا عليه او سوکي کون کړي نگراني کون کړي عليه په دغه مخکینو کتابونو باندې په مخکینو کتابونو نگراني څنګه کوي مخکینی کتاب بتا ته الا پته لګي چې قرآن سره موافقو ته وو چې دا صحیح ده دا صحیح مسله ده پکې کله قرآن نه خلاف خبره په عقیده کې موجوده وا نو ته په پوهه شې چې یاره دا دې پکې ګډوډي کړې ده بدلونې پکې کړې ده ښا هغه پکې راخکارا کوي او مهیمنن علیه کې دی علماو لیکلي دي چې کم کتابونه مونږ ته قران ذکر کړی دي نو مونږ هغه منو چې کم کتابونه قران نه دي ذکر کړی کنه نو قران مهیمن دی قران نگران دی هغه کتابونه رسره کتابونه نه دي لکه اندوان وای د مونږ کتابونه نازل شوی دی ګران ده پوه شو کنه او وې دو او دغه شانته چې کم دنه دا کتابونه راخلی لکه دا کتاب نه نازل قران کې ذکر نشته قران مهیمن دی چې کوم ذکر کړی دی بس هغه مونږ منو چې کوم نه ذکر کړی هغه مونږ نه منو خافحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کول دوی په میانس کې بما پاغه قانون باندې انزل الله او نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم او تابع کی ګمل خواهش ته دوی عما جاءک من الحق د دې وجنه ته تاسو حق راغله دی حق راغله اوس ته دوی د خواهشاتو تابعداري مکوا لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا لکل دا اوس جواب د سوال دی دوی وای چې نه په زمون په کتابونو کې خو بعض احکامات د دینه بدلو الله وای هغه بدل به یي هغه په دغه کې په فروعي احکاماتو کې په عقیده کې ټوله یو خبره ده په اصول کې یو خبره ده لکل لند پاره د هر یو دین او ملت والا او جعلنا موږ ګرځولې منکم تاسو نه شرعتا وړلاره او منهاج او غټلاره وړلاره صدا وړلاره چې کوم دغه په فروعي احکاماتو کې منهاج په غټ اصول کې بعضی وی وړه لار چې کوم دنه په ظاهری اعمالو کې ځکه چې شرع شرعن براشي په معنی د ظاهر سره نو دا ظاهری احکامات او منهاج د زړه احکامات چې زړه سره کوم اعمال متعلق دي یا لکل جعلنا مجاهد معنی کوي د پاره د هر یو سړی جعلنا مون ګرځول د قران شرعتا بیا ټول قران تراغه مخکې بدل کړو کنه اوس ټول قران شو شرعتا دغه وړه لارا وړه لارا د تفسیر دغه وړو اجزیاتو ومنها جن او غټه لارا د کلیاتو دا قران جامع معنی کتاب دی کلی کتاب دی ولو شاء الله لجعلکم امه واحده وسچا به چې دا وړي لارې او غټه لارې دي نو خو خلک په الله پاک ټول په یو لار روان کړو کنه الله تعالی یا الله تعالی چې دا قرآن او تورات او انجیل الله د قانون د پار را لګړي دي نو الله ته خو اختیار ستل په ټولي په زور اول نه مني چې ټول یو شانتی شي الله وینا ولو شاء الله که چرته غوښته وی الله تعالی لجعلکم امه واحده نو خامخا ګرځول وي تاسو یو ډله د دغه احکامات منون کی ولکن لیکن اختیار ولکن خیرکم لیکن الله تاسو ته اختیار درکو ليبلوکم فيما آتاکم دې لپاره چې امتحان وکړي تاسو فيما پاغه احکاماتو کې آتاکم چې درکړي تاسو ته نو فاستبقوا الخيرات وړاندې کیږي الخيرات هغه خیرات ته خیرات ته خیرات ته منډي وي فاستبقوا الخيرات وړاندې کیږي ما ثبت بالکتاب والسنت هغه سیسته چې په قران او سنت سره ثابت وي د خیر معنی مې تکړه وا و الى الله مرجعکم خاص الله تعالی ته واپس تاسو جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدل کتاب ته بما پاغ حکمونو باندې کون کوم چې وای تاسو په پاره کې تختلفون اختلاف کوونکی هغه پتا ته الله تبذی الله پر سره بیا حساب کوي وان يحكم بينهم او د توي دویم تاکید د فیصله کوي د دوی په میانس کې بما پاغ قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړل اوس عجیب خبره ده دلته کې وای ان يحكم فیصله کوي فرض دی امر راغی او مخکې ورته وی فین جاءوک فحکم بینهم او اعرض عنهم کدی تا ترالل نو که فیصله کې او کته ما خړې مخکې دا وی کنه اوس دې دا کې وته وای نه فیصله بر دې په میاس کې کې نو جواب دا غي دا علما کړی دی چې دوه قسمه يهوديان څو قسمه دوه قسمه یو د مدینی په داخل کې نو هغه د اسلامي حکومت لاندې راتل پاوی باندې په زور باندې کمنی او به مانی کني باندې پلار به مانی او څه کنه خامخا په فیصله په زور مانی او کم چې د بهر د مدینی نه دی او هغه د اسلامي حکومت نه بهر دی هغه چې تا ترا چې ستا خوخه د فیصله ورلکه او کې نه کې وا نحکم بینهم فیصله کو پمن د یهودو نه ساراو کې بما پاک قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د خواهشاتو د دوی چې دوی کوم قوانین جوړ کړی د خپل خواهش نه دا غي تابعداري ګور قران بار بار وای لا تتبع اهواهم او تاسو د جمهوریت تعریف پیژنئ جمهوریت څه ته ویل کیږي د عوامو د خواهش قانون ته ویل کیږي دیموکراسي څه ته وایي د عوامو د خواهش قانون د د ګورنمنت اف پیپل فار د پیپل بای د پیپل کنه دوی وایي وای دا د خلکو حکومت ته په خلکو باندې د خلکو د پاره دی نو دا څه دی د خلکو د خواهش حکومت د دوی وایي دوی وایي آئین ته څه وایي پاکستان کې بار بار دا دی وایي کنه آئین پاکستان عوام کې خواهشات کا مظهر ہے آئین پاکستان د عوامو د خواهشاتو مظهر دی الله وی ولا تتبع اهواهم د خلقو د عوامو د خواهشاتو مطابق کیږي د ما د قانون تابع شه واحذرهم او ځان بچکا ان د دې خبر نه د دوی نه ان یفتنو کی دوی تا واړی عن بعض ما انزل الله الیک د بعض هغه قانون نه چې الله نازل کړل تا تا ګور دوی بتا د بعض نه اړی د ټول نه نه اړی ښا د ټول نه نه اړی وو دوی تا ته دا نه وای چې موز مکوار او جمع نساء زکات مور کوا حج مکوا نه نه دا کوا وای خیر دی خو لیکن بعض نه دی اړی چې الله په قانون کې سلی مکوا دا فریق دا نو دا ته وته چې نه به کوم فان تولوا کدی مخواړو نو فعلم پوش انما یرید الله چې یقینا اراده لري الله تعالی ان یصيبهم چې اور سیدی ته عذاب به بعض ذنوبهم په سبب د بعض ګناهونو دوی په بعضی ګناهونو ول الله سزا ورکړي پټول نه ورکړي وای دا په دنیا کې دی په آخرت کې هو پټول ورکړي خو په دنیا کې به بعضی ګناهونو په په عذاب راشي و ان کثیرا او یقینا ډیر من الناس دخل کنا لفاسقون خامخا فاسقان دي اف حکم الجاهلیت اوس بیا زجر ورکړي چې ګوره دوی دا تورات ته خو د انجیل پرې خو د قران پرې خو د فیصله په سبانه غواړي آیت ولون آیا دی مخ اړي نو فحکم الجاهلیت یبغون نو فیصلی د جاهلیت والاو یبغون دوی غواړي د جاهلیت فیصلی دوی غواړي جاهلیت څه دی د کافر او د مشرکان او د آسمانی دین خلاف خلق چي دي چې د خپل عقل نه څه جوړ کړي فیصلی جوړي کړي خل عقل فیصلی غواړي هغه ته فیصله ورل غواړي ډیر ناروا دي کفر دی ښا دغه وای ابن کثیر پال بدايه و نهایه کې وای وای چې ومن ترك التحاكم الى شرع ما انزل الله على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه فقد كفر وشي وفكيف بمن فقد كفر بالاجماع وفكيف بمن تحاكم الى الياسا والقانون اغوي وچا پرې خودل فیصله کړل چاته هغه شریعت ته چې نازل کړی دی الله په محمد ابن عبد الله باندې چې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی او فیصله اوړه چاته منسوخ شریعتونو ته په تورات فیصله کوم زه په انجیل فیصله کوم وای دا سړی کافر دی په اجماع د امت باندې رستو پته وای فکیف بمن تحاکم الی الیاسا والقانون نو وای دا هغه چا به حال وی چې هغه فیصله وړي یاسا تا یاسا هغه زمانہ کې د چنګیز خان هغه قانون جوړ کړو او من کون کې د هر شر نه دی وعدل الى ما سواه او واوړي دو هغه بل قانون ته چې د دین غیر دی من الاراء د رایګان دی والاهواء او خواهشات دی التي وضعها الرجال چې هغه جوړ کړی دي سړو بلا مستند من شریعت الله بغیر د ها عن ملکهم چنگیز خان چې هغه سړي د خپل بادشاہ چنگیز خان نه الذي هغه چنگیز خان وضع لهم الياسق چې هغه ته یاسق جوړ کړی دی هغه یاسق څنګه کتاب دی وای او هو عبارت هغه عبارت دی عن کتاب مجموع عندها کتاب نه جمع کړی دی قد اقتبسها من شرائع شتى غیر راغسته د مختلفو شریعتونو نه څنګه من اليهودیه د يهودیت نه فکر راغسته دي تورات نه والنصرانیت او د عیسایت نه پکې احکام راغستې دي والملت الاسلامیت او بعض احکامات پکې د اسلامي ملت نه راغستې دي وفيها كثير من الاحکام باغی کې ډیر حکمونه داسې نشته دي اخذها من مجرد نظره وهواه چې هغه د خپل خواهش او د خپل ذهن نه راغستې دي نو فصار فی بنی شرعا متبعا دا بیا ګرځیدلی دي د په بچو کې قانون تابعداري کړې شوی یقدمونه علی الكتاب والسنه پوه شي د محققي په کتاب او په سنت باندې وي ومن فعل ذلك منهم چا چې دوی دا کار وکړو فقد کفر دا سره کافر دی یج وجب قتاله جنگ و سره فرق دی حتا يرجع الى حكم الله ورسوله حتا چې الله او رسول حکم تر واپس شي فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير نو هیڅ حاکم جوړ نکي په وړا او غټه مسله کې د الله نه غیر بل څوک او د الله او رسول نه بغیر بل څوک ګوره تاسو د علماو د عبارت ته تاسو وګورئ څنګه څنګه مطلب سخت سخت فتوی لګولې دي ومن احسن من الله او څوک د ډېر خسته د الله تعالی نه حکمن په قانون کې لقوم د پاره د قوم یوقنون چې یقین لري نو د الله تاسو یقین کوون کې قوم یې نو د الله په قانون باندې فیصله کوي پریږدي د جاهلیت قوانین د جاهلیت او د کافرو قوانین دي د آسماني دین خلاف قوانین دي تر دې پوري دا باب ختم شو په دې باب کې ورته وی وو او راځي تاسو څو کوي د الله تعالی کتاب چې کوم دنو هغه اومني پوښوي او دغه کوي د منافقان نه مني او د الله عقود مني او کو بالعقود عقود چرته راغلي دي په تورات کې راغلي دي په انجیل کې راغلي دي په قران کې راغلي دي درې کتابونه ذکر کړ کنه او د هغه چې څوک مخالفت کوي هغه باندې خطرناک فتوی ولګولې اوس یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء وخت هم دي او مطلب پکې مشکل دي